بل صورت چې د صورت انفال وای ښا او دې ته صورت البدر وای انفال ورته ځکه وای دې په اول کې راغلی یسالونک عن الانفال خلاصه دی وای چې سبق پکې کېدو خو به وای دغه بشي ته پاول کې راغلی چې یسالونک عن الانفال او په د دې وجه ته سورته انفال وای او بدر ورته ځکه دا د بدر د غزا په باره کې نازل دی چې کله د بدر غزا او شو دا غینه پس چې کوم اختلاف راغی په غنایمو کې نو دا غی په باره کې دا صورت نازل شو خج دا خو د دې صورت نازل شوه د پدویم کال د هجرت باندې د بدر د غزان ورستو صحیح شو د مخکینی صورت سره د دې صورت سره بد دی نو ربط د دې صورت د مخکینی صورت سره دا دی چې ګورې په مخکینی صورت کې مسله د توحید او رد د شرک کړو نو زه ته وایي سوبه په خلی باندې د شرکونو ردونه کې ورپسې اوس ټوپک راواله تور راواله ادا سخت وه چې نیمه نی پوه شو کنه نو اوس په صورت انفال کې ورته وایي وقاتلوهم جنگ وسره وکړي پوښ وی نه پدې کې ورته خبره راست پینه کړه دغه رنګ په مخکینی صورت کې ورته آداب د دعوت ذکر کړل نه پدې صورت کې ورته آداب د قتال او د جنگ ذکر کی په مخکینی صورت کې چې کوم دی ورته ذکر وکړو د قبایح او د مشرکانو او د کافرانو نه پدې صورت کې ورته وای چې کله پکې دا قبایح موجود دي دا بد اخلاق پکې موجود دي نو فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان دا سټي وهي او دا بن بن دی وهي چې دا دغه شي دا دا, دا مخ د زمکه تنه پاک شي دغه رنګه په مخکینی صورت کې چې کوم دی نو درته د ابلیس تذکرہ وکړه چې ابلیس غره راضي دوکه دي نه کی نو درته وای چې او چې کله تاخه صفات نه کنه نو ملائک برازي ابلیس بیا مقابله نشي کوله فلما تراءت الفئتان نکس على عقبيه وګوره ابلیس بیا څنګه منډه والی نو دا څنګه دی دا ابلیس بیا نشي ټینګې دی ښا نو دا د صورت د مخکې صورت سره څه شو ربط شو نور ربطونه خو تاسو جوړوي کې نه یو ته ګوري په کې تفکر په کوي خا علم پر ربط کې مراوزي دا رنګ اوس د صورت و سره دویمه خبره مونږ ویل چې صورت په دعوه وایو کنه ها مقصد د صورت په صورت کې دوه دعوی دي ښا اوله دعوه په اوله یاد کې دا صدا قل الانفال لله والرسول دا اوله دعوه ده او د صورت دویمه دعوه چې دا نو هغه براشي په سلويخ یو کم سلويخ تم آیات کې وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله په جنگ وسره کوي تر دې چې فتنه پاتې نشي او دین ټول پټوله د الله د پاره شي نو په صورت کې دا دو دعوی دي ښا دو دعوی دي د دې دوه دعوونه په صورت ټول تعویږي ښا دا ټول صورت پر دین راکاویږي خیارا اوس په دې صورت کې با اسلوب او طریقې کار د دعوی د ثابتولو څنګه نو ګورې اسلوب او طریقې کار بداوی چې دوه دعوی دي کنه یو خو بل دې دعوو مقصد بیانې جنگ ولې کوي غنیمتونه پس کې راځي نو توحید مقصد دی نو دیار لس جملې په دې صورت کې د توحید سو جملې دیار لس جملې بر توحید دي دغه رنګ به دیار لس کله برازي ان الله سميع عليم کله به ان الله شدید العقاب داس برازي کله ور سره به دیار لس نمونه اسماء الله الحسنا دا الله خسته نمونه په کې دیار لس راځي په دې صورت صحیح شو بل بچ کوم دنه په دې صورت کې د اول دعوی علتونه واجب ذکر کړي ولی انفال د الله د پاره دي ولی انفال د رسول الله د پاره دي صحیح شو نو د دې بد دیار لس علتونه او وجه ذکر کړي صحیح شو او بیا دویمه دعوت وقاتلوهم جنگ وسره کوي نو جنگ په کم ترزکو نو د جنگ د پاره بد دیار لس قوانین ذکر کړي څه ذکر کړي دیار لس قوانین به ذکر کړي نو دا وسی دا صورت په دک کسان ته په دیار لس دیار لس دیار لس دیار لس باندې تقسیمی سلور دیار لس تی پکې ښا او بدل کې صحابه ته دا دي درې سو دیار لس صحیح شو نو دا سوي دا په دې طرز باندې به دا صورت دا کیږي صورت مشتمل دی په دوو بابونو باندې په څو بابونو په دوو ښا اول باب تر سلوختم آیات پورې دی صحیح شو د دې سپاره اخیره پورې او دویم باب بیا د هغه ځای نه تر اخیره پورې دی په اول باب کې عجیب انداز دی په اول باب کې اول خو بدعوی بیا به د مؤمنانو صفات ذکر کوي پینځو بیا به د دک دعوی د پارتا ته علتونه او وجه ذکر کوي خو د وجه طرز بداوی چې په دې باب کې با تا ته اته علتونه ذکر کې د اول داوی د پاره غنیمتونه د الله دی ولی زکا زکا زکا زکا اته برته ذکر صحیح شو بیا به ورسره دی چې کوم دنه د دویمه داوی متعلق اے د دویمه داوی دویمه داوی هم د قاتلون حتی لا تکونه فتنه داغي متعلق به قوانین یا ایها الذین آمنو پوښوی قوانین برازي پنځه برته قوانین ذکر کی په دې اوله برخه کې د چا د او د دویمه داوی نو اتمه د اوله داوی لپاره اته علتونه په اول باب کې او د دویمه داوی لپاره پنځه قوانین صحیح شو بیا په دویم باب کې بدا ترځي چې د اوله داوی لپاره د اوله داوی لپاره پنځه علتونه اته وشو کنه دلته کې نو پنځه علتونه او د دویم داوی د پاره اته قوانین پوه شئ چې دلته کم اته دی هغه بال ته پینځي چې الته کم پینځه دی چې الته کم اته دی هغه بدل ته پینځي په دې طرز باندې به دا صورت سکیږي دا به تقسیمیږي که الله ته منظور وو خو ان شاء الله تعالی دا د صورت هغه دوی سی شوي او په دې طرز باندې به ورته یو یو علت خیمه پوه شئ کنه خو تاسو غو نه قلم وی نه پنسل وی نو چې دوه هم په نخه کوله نو دوه برته پته بیا لګیږي چې او دا په دې طرز دی ابیا تفسیرم ته تم پیدا کړی